الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولما اصابتكم مصيبه ایا هر کله چې ورسید تاسو ته مصیبت او حد کې قد اصبتم مثلها چې تاسو رسول او د کافرانو ته د دې د چند په بدر کې قلتم ان هذا او تاسو چې دا د چرته نه دی مونږ سره ولې داسې وشو قل هو من عند انفسکم وایو ته دا تاسو د خپل عملونو نه ان الله على كل شيء قدير بشک الله بار سبحان دې قدرت والے وما اصابكم يوم التقى الجمعان او هغه چې ورسې تاسو ته پرز د مخامخ کېدو د دواړو فوجونو په باذن الله دا د الله په حکم سره وليعلم المؤمنين او حکمت دا او چې الله معلوم کی خلق ته مؤمنان هم وليعلم الذين نافقوا او معلوم کې هغه کسان چې منافقان شوي وو وقيل لهم تعالوا او ویل شو دي تا چې راشه قاتلو فی سبیل الله وجنګي ګه د الله په لار کې کافرانو سره او دفعو یا دفع کې دشمن قالو وی دی منافقانو لو نعلم قتالا لتبعناکم کوم پوی دی په جنگ باندې نو موږ بستاسو مرګرتیا کړی و هم للكفر يوم اذن اقرب منهم للايمان تا منافقان کفر ته په دا عورت ډیر نږدې شو د دینه ایمان ته دا منافقان دي چې وای دي په حق دا خپل ورونو کې وقعدو او دي په خپل ناس دي جنگ لنزي لو اتواعونا بیکو زمون خبره منلې وې ما قتلو نبو وجل شوی په دې جنگ کې چې وجل شو د الله په لار کې چې شهیدان شو چې دا مړ دي په شان د نور مړو بل احیاون عند ربهم بلکې دي ژوند دي د خپل رب سره یرزقون دي د رزق ورکول شي نخري اوس کی فرحینا بما تعمل الله من فضله او خوشحالي کوي په هغه نعمتونو چې الله ورکړي دي دا د خپل فضل نه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم او غي زیر را لېږي هغه کسانو ته چې ندي یو ځای شوي دي سره من خلفهم چې رستو د دین دي په دنیا کې الله خوف عليهم ولا هم يحزنون هغه زیره دا دی چې نشته هیڅ یره په دې باندې او نزی دی غمجن یستبشرون بنعمت من الله وفضل دی ډیر خوشاله دي د الله په نعمت سره او د الله په فضل سره وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او په دې خبره باندې چې الله نه ځای کوي اجر د مؤمنانو الذين استجابوا لله والرسول هغه کسان چې قبولته او کړه د الله د حکم او د پیغمبر د حکم من بعد ما صابهم القرح دا پس دا غینا چې رسیدلو دي ته زخم په حد کې للذین احسنوا منهم نو د داسې خلقو د پاره چې اخلاص وکي په دې کې واتقوا د الله نو یریږي اجر عظیم اجر دې ډیر لوی الذين قال لهم الناس دا کسان دي چې وی جو دي ته یو تن ان الناس قد جمعوا لكم او الله خکار ساز دی فانقلبوا بنعمت من الله دی واپس شو د دغه بدر نه په ډیر لوی نعمت د الله سره وفضل په ډیر لوی فضل سره لم يمسسهم سوء چون رسید دیتا سزرر وتبعوا رضوان الله او دی روان دی د الله پر رضا پسې والله ذو فضل عظیم الله مالک دی د ډیر لوی فضل انما ذالکم الشیطان بشک دا سړی چې راغلی او دا خو شیطان و یخوف اولیاءه او غمجن کی تا لره پیغمبر هغه کسان چې منډي وي کفر ته انهم لن يضر الله شيئا بشکا چې دې چره الله له نقصان نشي ور کولې زرم يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره والله دا غواړي د دې په حق کې چې ورنکې دي لا برخه په آخرت کې بلکې دې لپاره عذاب دردناک دی ولا يحسبن الذين كفروا او خیال دې نه کوي او کسان چې کافران دي انما نملي لهم خير لانفسهم چې بشک مونږه مهلت ورکړې دي لرا په دنیا کې نو دا فائدہ د دې د دې په حق کې خير لانفسهم نه دی الله چې دا سکارو کی چې پریدي مؤمنان علامان تم علیه هغه ګول مول حال باندې چې تاسو پاره حتا یمیز الخبیث من الطیب ترسو پوری چې نی جدا کړي پلیت خلق د پاکو خلقونه وما كان الله ليطلعكم على الغيب او چرې الله دا سنکی چې تاسو ټول خبر کی په غیب باندې چې وحده تو کی ولكن الله يجتبي من رسله لیکن الله خاص کی د پیغمبرانو نه مې یشا غسوک چې خوښی شي ناغه ته وحی کوي فآمنو بالله ورسوله تاسو ته خدای الله حکم دی چې ایمان راوړی په الله باندې او پیغمبرانو د الله باندې وان تؤمنو وتتقو کچر تاسو ایمان راوړ او ځانوم بچ کړه شرک نه فلکم اجر عظیم استاد د پارا چر د ډیر لوی ولا يحسبن الذين يبخلون او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي بما آتاهم الله او باغ مال چې الله دې لور کړی دی من فضلی د خپل مهربانۍ نه هو خیر لهم چې دا بخل د دې لپاره فائدہ مند دی بل هو شر لهم بلکې دا بخل د دې لپاره ډیر نقصان دی الله وارث ته میراث کې پاتې کیږي او تاسو مانو سم کې والله بما تعملون خبير الله تاسو په عملونو باندې خبردار دی لقد سمع الله قول الذين قالوا یقینا الله واوریدا خبره دا کسانو چې وی وی ان الله فقير ونحن اغنياء چې بشک الله محتاج دی موږ مالدار یو موږ نه قرض غواړي سنكتب ما قالوا الله وی خام خام لیکل کو دا خبرو چې دی وای وقتلهم الانبیاء بغیر حق او دا مونږ لیکلي دي چې دی قتل کړي دي پیغمبران بغیر د جرم نه ظلم کوونکې په خپل بنديانو الذين قالوا اکسان چې وای ان الله عز الینا چې الله مونږ ته حکم کړی دی په تورات کې الله نؤمن علی رسول چې مونږ ایمان نه راوړو د ایس پیغمبر د پاره حتا یاتینا بقربان ترغه پوری چې راشي مونږ ته په داسې قربانه تاکلو النار چې خوري غیل راور قل وتوایا قد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته رسول من قبلی ډیر پیغمبران مخکې زمانہ بالبينات په معجزو سره وبالذي قلتم او باغی معجزی هم چې تاسو وای ولما قتلتموهم نبي امول قتلول دا پیغمبران ان کنتم صادقین کچر تاسو رښتینی یې ان کذبوک پس کچره تا دروغجن کوي اے پیغمبره کل نفس ذائقه الموت هر نفس سکه کون کې دې د مرګ وانما توفون اجورکم بشکا پر بدر کول شي تاسو لا عوضون تاسو یوم القیامت پرز د قیامت فمن زحزها عن النار پس هغه څوک چې ډیر بیر تکلی شه د ورنه او دخل الجنت او داخل کړی شي جنت ته فقد فاز دې کامیاب شو په خپل مقصد کې وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او نه دې دا ژوند د دنیا د دنیا پرستو مگر سامان د دوکي لتبلون فی اموالکم وانفسکم خامخا به تاسو باندې امتحان کول شي په مالونو تاسو کې او په نفسونو تاسو کې ولا تسمعن او خامخا به اوره تاسو اے مسلمانانو من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم داغي کسان چې ورکړل شوی دغه ته کتاب مخکې تاسو نه او من الذين اشركوا او داغي کسان چې مشرکان دي ازن کثیرا ډېر سپکې خبرې وین تصویرو که تاسو مضبوط شئ په خپل دین باندې وتتقو او د دین هم ځان بچ کو من ذالک من عزم الامور بشکا دا ډیر د همت کارونه دي اذا خذ الله ميثاق الذين او یاد کا چې اغست د الله وعده داغه کسانو نه اوتل کتابا چې ورکړی شوی دغه ته کتاب لتبیننه للناس چې خامخا بیانوي دا کتاب خلقتا ولا تکتمونا او پټوي وته نه نبذوه وراء ظهورهم لا تحسبن الذين يفرحون تو ګمان مکوا پاک کسانو باندې چری خوشحالي کوي په دنیا کې بما اتو هغه ناکار عملونو چې کړی دي ويحبون ان يحمدوا او د ډیر ارمان دی چې د دې صفاتونه وکړې شوې ويتفكرون في خلق السماوات والأرض او د الله یادول دا دي چې فکر کوي په پیدایش د اسمانونو د زمکو کې ربنا ما خلقت هذا باطلا او وی پس د فکر نه چې هر وزمونګه تا ندی پیدا کړی دا کائنات عبس سبحانك دا دلیل دی چې الله تپاکی دار عیبنا فقنا عذاب النار موږ سوال کوو چې بچ کې موږ د عذاب د جهنم نه ربنا ای رب زمونږه انک من تدخل النار بشکته چې داخل کې هغه څوک چې داخل کې ورته فقط اخزیته ان امنو بربکم چې خلق ایمان راوړې په خپل رب باندې فآمنا پس مونږ ایمان راوړو ربنا ای رب زمونږه فاغفر لنا ذنوبنا نو پس وسو بخنو کې مونږ ته د ګناونو زمونږه وکفر عنا سیئاتنا او لری کې زمونږه هغه سختۍ او تکلیفات د دنیا او د آخرت وتوفنا مع الابرار او مرګ را کې مونږ لرا د ایماندار خلق سره ربنا رب زمونږه واتنا را کې مونږ لرا ما وعدتنا على رسلک هغه سوچ تا وعده کړی د مونږ سره واسطه د پیغمبرانو ولا تخزنا یوم القیامه امر سوا کېمږه پر د قیامت انک لا تخلف المیعاد بشکته خلاف نه کې د خپل وعده فاستجاب لهم ربهم پس قبول کیا او کړه دی لرا رب دی اوی وی انی لا اضیع عمل عامل منکم چې زه نه ضایع کوم عمل او خواري دیو خواري کوونکو ستاسو نه من ذکر او انسا کنار نه یو کزنا نه بعضکم من بعض تاسو خپل میم کې بعضی د بعضو نه یې والذین هاجروا فساکسان چې هجرت وکړ او اخرجوا من ديارهم او شړل شو د خپل کورونو نه و اوذو فی سبیلی او ډیر تنگ کړی شو الله وی زما په دین کې وقاتلو او جنگونه وکړو کافرانو سره وقتلو تر دې پورې چې وجل شو والله عنده حسن الثواب الله دې غزاد چې هغه سره ډیر خسته بدلی او عوضونه دي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دوکن کی تعالی را ګرځیدل د دې کافرانو په دې خارونو کې مسته سره متاع قلیل او نعمتونه چې الله سره دي هغه ډیر بهتر دي د پاره د ایماندار خلقو فإن من أهل الكتاب او بشکا بعض د اهل کتابنا لمن يؤمن بالله هم خدا سشته دي چې ایمان راوړي په الله باندې او ما نزل الیکم او باقي کتاب او چې نازل کړی شتا ستا چې قران دی او ما نزل الیهم اجر د دې دې د خپل رب سره ان الله سریع الحساب بشک الله بډیر زر حساب کتاب کوي یا ایو الذین آمنوا اصبروا ایمان والو مضبوط شي په خپل دین باندې وصابروا او یو بل سره جوړ پیدا کړي په دین باندې